په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه د ټاپي پروژه چې د سیمې په کچه یوه مهمه اقتصادي پروژه ده او د هغې د احداث ابتکار هم د اسلامي امارت د واکمنۍ په مهال ترسره شوی، له هغو مهمو صنعتي او اقتصادي پروژو څخه ده چې تکمیل یې په افغانستان باندې د امریکایي اشغال له امله تر اوسه ځنډېدلی و. دا چې له یوې خوا د یادې پروژې د احداث امتیاز اسلامي امارت ته حاصل دی او په دې اړه د اسلامي امارت او د ټاپي پروژې د اړونده جهتونو تر منځ اسناد او توافقات اوس هم موجود دي او له بلې خوا د یادې پروژې د تطبیق ساحه اکثراً د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې ده نو اسلامي امارت د یادې پروژې د پلې کېدو په اړه خپل موقف په لاندې ډول اعلانوي. اسلامي امارت یادې پروژې ته د هېواد د اقتصادي زېربنا د یوه مهم عنصر په توګه ګوري او په اصولي ډول د هغې پلي کول د افغانانو لپاره یو ښه زېری بولي. اسلامي امارت تر خپل کنټرول لاندې ساحه کې د یادې پروژې له پلي کولو سره خپله همکاري اعلانوي او د ټاپي پروژې اړوند جهتونه د اسلامي امارت د اصولي موقف رعایتولو ته متوجه کوي. دا چې د کابل فاسد رژیم په فساد او درغلۍ کې نړیوال ریکارډ لري او په واکمنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ مهمه پروژه هم بې له مالي فساد، اختلاس او غلا څخه نه ده ترسره شوې، نو په دې پروژه کې به هم پراخ فساد کوي، له همدې امله که اسلامي امارت ته د یادې پروژې د تطبیق په جریان کې داسې کوم موارد ثابت شي چې په هغه کې د یاد رژیم د چارواکو درغلي او فساد څرګند او د ولس حق ورکې ضایع کېږي، اسلامي امارت به د هغه فساد مخنیوی کوي او له ذې دخله لوریو څخه هم هیله لري چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي ترڅو دا مهمه ملي پروژه له ځنډ او خنډ سره مخ نه شي. دا چې یاده پروژه یو خالصه اقتصادي او صنعتي پروژه ده او اشغالګرو امریکایانو ته پکښې کوم اقتصادي او یا پوځي مصلحت په لاس نه ورځي، نو کیدای شي امریکایان د خپلو شومو موخو له مخې د دې پروژې په وړاندې داسې غیر مستقیم مزاحمت ایجاد کړي لکه چې د مس عینک د پروژې په مقابل کې ایجاد کړی چې د یادې پروژې د استخراج قرارداد په دوه زره اتم میلادي کال کې د چین هېواد له ایم سي سي کمپنۍ سره ترسره خو عملي کار یې تر اوسه ځنډېدلی دی. د ټاپي پروژه تر مس عینک وروسته دوهمه داسې مهمه زیربنایي پروژه ده چې رښتیا هم د افغانانو په اقتصادي ودې کې خاص رول لري او امریکایان په هیڅ صورت هغه پروژه او پروګرام نشي زغملی کوم چې د افغانانو په ګټه وي لهذا اسلامي امارت د کابل له رژیم پرته د ټاپي پروژې نورو اړوند جهتونو ته وړاندیز کوي چې د پروژې تر پیل وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او یا کوم بل معتبر سازمان په وسیله له امریکایانو څخه د یادې پروژې د عدم تخریب او مصئونیت تضمین واخلي. کنه لرې نه ده چې یاده پروژه هم تر پیل وړاندې د مس عینک مهمې پروژې په څېر د امریکایي مزاحمت له امله له خنډ سره مخ شي. اسلامي امارت د هېواد بیارغونه او په هغه کې د اقتصادي زېربناوو احیا کول د ځان مسوولیت ګڼي او له نړیوالو عمراني شرکتونو څخه غواړي چې په دې برخه کې د افغانانو لاسنیوی وکړي،